او خدای پاک خو مقصد پکار ده چې اوس ملای اعلی دا نظام نظام نه خرابوي نظام صالح مفاد عامه ټول دو نه خراب نو مقصد دا چې پکار خدا دې چې په دو باندې اوس غضبونه وایي او سم لعنتونه وایي نو دی وایي شاه صاحب دا اشکالات سړي ذهن نه دفع شي لکه دا طالبانو ذهن ته دا ډېر اشکالات وردرومي چی اوس پکار ده چی په دوخو غضبونه وای لعنتونه وای او ملای سافیل په زړو کی دا غرزولی وای داسې حالات ورته جوړ شوی نه خدای پاک وای چی دا مقصد دا چې زه یو وخت پورې څه ورکوم موقع ورکوم لکه آیت وروسته رادرومي نو شاه صاحب د هغې په رڼا کې تشریح کوي چې دا سببونه موجود وي خو کله یو معنی موجود وي چې د دې سبب هغه حکم ته یو وخت پورې چکي مؤخر کړي لکه مقصد دا چې نفس خو وی خو ته محسوس کای نه ښه عمل سرور نه محسوس کای دی بد عمل بدی نه محسوس کای ځکه چې هلته قوت بهیمیه چې وي هغه غالب شوی وي دارنګ کله د خدای پاک نور چې د نظام متعلق فیصلې وي هغه د وجې نه تر یو وخته پورې هغه ته څه ورکوي ډیل ورکوي دا نه چې هلته د ملایس اعلی کې توجه نه وي او هلته مقصد غضب نه وي یا لعنت نه وي دا هر شی موجود وي خو تر یو وخت مقرر پوری د څه مصالحو دی وجه نه خدای پاک ورته چه ورکوي ډیل ورکوي لکه په بل باب کی به تاسو ډیر شبهات کله کم اوسی دا ورستونی باب کی بیا ولکل من السببین علی پار دی هر واحد دی سببین مانع معنی وی یسده عن حکمه الہین چه اغا دی اغا خپل حکم نہ تر یو وقت مقرر پوری معنی کئی فالاول اول سبب چکم ہوا والثانی یسد عنه تطابق الاسباب علی ما یخالف حکمه او دوم سبب کله کله مانع ګرځیږي د دې حکم نه هغه تطابق او توافق د اسبابو پی در پی داسې اسباب جوړیږي چې هغه د هغه حکم چې وي مخالف وي یعنی مثال په کار خدا دی چې اوس امریکا خدای پاک چې کی تباه کی خو څه داسې اسباب وي په نظام کې چې هغه د دې مقصد دا دی چې څه جوړیږي هغه معنی جوړیږي چې هغه ته مثال خدای پاک لا نور څه په یو تدبیر کې مقرر کړي چې داسې به کېږي داسې هغه بعد به تباه کېږي لکه روس چوره دا غوی میر اخیستې وي دا تاشکند او بخارات او سمرقند لیکن دا خدای ورته لیکلي و لیکلي و چې په افغانستان یې ټکره چکړه وخوړله خدای دې امریکې سر دغسې په مات کړي والثانی یسد عنه تطابق الاسباب او دوم قسم سبب چکم دا من کئی دینا اغا تطابق او توافق او پای در پای والای دی اسباب علی ما یخالف حکمه دی اغا اسباب دی اغا موافق رئیشی چی آ دی اغا حکم چی وی مخالف یعنی دا سی اسباب جوڑ شی چی اغا دا اصل ثانی اغا خپل حکم تا اجراء تا پریدی نا دا سی اسباب وی حتی اذا جاء اجله الذی قدره الله ہاں البتہ بیا چی اغا وقت مقرر رئیسی چی کم خدای و تا مقرر کرائی وی دی حلاکت خدای دی دو حلاکت مونگ تا پخپل استر گرشکارا کی سجا عند ذالک الجزاء سجا بیا په دغه وخت باندې هغه جزاګانې سم په دو باندې سال سیلانا کثیرا سم سیلاب غوندې بیا جزاګانې چسی پریشی وهو قوله تبارک وتعالی او دیت اشاره راغلی د پدی قول باری تعالی کی لکل امت اجل هر امت تی پارا نیټی غیمی کئی کئی خو خدای پاک سور توائی نه اغا حکم نمانی موجود وی اغا اسباب وغیرہ او سم مصالح وی چی خدای پاک تاخیر ورکی اذا جاء اجلهم فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون بیا چی کله نیټه رسی بیا یو منټ اخوا دیخوا ورنه کیدلای نشی بیا په دی بل باب کی ډیر سړی شکوک و شبهات ختم شی ان شاء الله العزیز آب آئنده فرصت کی وایو المبحث الثانی دا دوم مبحث تا دی کی گورا دیر اہم ابواب دی بیا خصوصا دا اولنائے بحث دا باندې که صحیح سړی پوی شي نو ډیر ګڼ شای احادیث په مابینس کې چې تعارض غوندې سړی ته معلومیږي یا د آیتونو په مابینس کې تعارض معلومیږي یا هسی سړی ته یو ذهن کی اشکالات او څه اعتراضات هغه ور درومی یا څه وساویس په بعضی حالاتو کی لکه زه به بیا درته بیان کړم نو دا به تقریبا ټول دی سره چه سی ختم شی ګڼ شی احادیث تعارض لکه زه به بیا درته اشاره وکړم د ګڼ شی ایتونو په مابینځ کی به ظاهر تناقض غوندی یا تعارض غوندی معلومیږی دا به ټول دی سره چه سی هغه به ختم شی خو په دی شرط چه ګوره صحیح به تاسو سوچ ورته کوئ چه په مقصد باندی سړی چه سی ورسی بیا به ان شاء الله العزیز تاسو ته خپله پته ولګی چه کله بحث اختتام ته ورسی چه یاره واقعی ګڼ شی شبهات چه هغه سړی په نفس کی به پیدا کیدل هغه چه سی دی سره ختم شی شاہ صاحب والعلوم دا وجدانی دی وجدانی الکه کمی کا شاہ صاحب علوم دا وجدانی دی ډیر د کشف او د الهام سره تعلق لري سړی بالکل ذهن سره مطابق خبري بسم الله الرحمن الرحیم الکه کمی کا ډیر تیز بیا هغه کې आवाज المبحث الثانی دا دوم بحث اول بحث سره ربط دا ده مبحث اول اپ بیان دی تکلیف شرعی کی و او جزا دی اعمالو کی و مبحث اول کی دا خبر بیان کرا چی انسان دا مکلف دا شرعا او انسان تبا دی دپ اعمالو باندی جزا آور کولکیگی دا خبر تفصیلا پا مبحث اول کی ذکر شوا په مبحث ثانی کی اوس بیان دی کیفیت تی مجازات چه دا مجازات پا پا کم کیفیت سرا ورکولی کیگی پا دنیا کی او بعد الممات یعنی پا حیات کی با مجازات کم صورتنوی او بعد الممات پا دی مجازات کوم صورتونه وی او کوم کیفیت سره به مجازات وی بهر حال دا خو ثابته شوه چی انسان مکلف ده او ده ته به د ده اعمالو جزا ورکول کیږی اوس به په دی بحث کی هغه د هغه مجازات کیفیتونه او صورتونه درته ښایی نو یو ګوره دا دنیا ده یو عالم برزخ ده او یو عالم آخرت ده نو اوس اول اول دی را درومی او په دې کې په دې دنیا کې په اعمالو باندې چې کومه بدله ورکول کېږي د هغې متعلق درته څه کوي بیان کوي ادا په دلایلو نقلیو او عقلیو سره درته ثابتوي چې انسان ته د ده اعمالو بدله په دې دنیا هم ورکول کېږي نقلی او عقلی دلائلو سره به دا خبره درته ثابته کی بیا به دا درته ثابته کی چی انسان ته د ده اعمالو بدله هغه په عالم برزخ کی هم ورکول کیږی او بیا به دا درته ثابته کی چی انسان ته د اعمالو بدله هغه په آخرت کی هم ورکول کیږی خو دی کی ګوره تدریج ده دی دنیا کی کومه بدله ای هغه اسی مشت نمونه خرواری داسی معمولی غوندی بیا برزخ والا لږ له دې سخت ده او آخرت والا بیا سمه سو فیصد اوس ما تاسو ته پرون ویلی وو چې د انسان اعمالو یقینا په دې دنیا کې مقصد دا دی چې بدله وي خو دې پر ضابطه او قانون آداسې مخفي غوندې ده ځنی اعمال داسی وی چی هغی یقینا اثر آ په دی دنیا کی یی لکه د والدینو خدمت، د اساتذو خدمتونه، اخلاق سره ټیم تیری وغیره، نو دی سره سړی د مال و دولت او عمر وغیره دی کی چه وی برکات وی. او ځنی اعمال داسی وی چی په دی دنیا کی نحوست او بدی هغه مقصد داده چی مشاهده ده لکه سود خوری شوه، زنا شوه، پوه شوې نور داسې ډېر غلط کارونه سره نو په دې دنیا کې د هیڅ سړي اکثر انجام چې وي خراب وي خو دې پاره یو داسې قانون کلي او ضابطه عام مقصد دا چې موجوده نه ده خو دوره که در مشاهدې خبره ده چې د ځینې اعمالو بدله انسان ته آ په دې دنیا باندې ورکول کېږي لکه ګوره د ظلم بدله بده بدله په دې دنیا اکثر خدای پاک ورکوي د ظالمانو انجام ډېر بد وي ځکه سادی سے وئی بترس از آہ مظلومہ که هنگامی دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید چی دی مظلومانو له بددعا نه دی سړی ویریږي ځکه چی کله دو بددعا کوي نو اجابت هلته دی الله تعالی له دربار نه دی خوا او تر رواني او په منډه باندې د ده بددعا چه کوي قبلوي ځکه تاسو وایي چی دی ظلم بدله اکثر خدای پاک په دی دنیا هم چه کی سړی ته ورکړي دارنګه د والدینو سره حسن سلوک بدله اکثر په دې دنیا باندې چوي موجوده وي ګڼ شی امثال د دې دي خو موقع د دې نه ده وخت ډیر قیمتي ده مثالونو باندې تاسو ښه پوه یو ساسی عام بیان خو نه ده کنه صحیح شو شجی مبحث کیفیت المجازات فی الحیات و بعد الممات دا مبحث تا په بیان دی کیفیت دی مجازات کی په دی دنیا کی او وروسته دی مرګ نه په عالم برزخ کی او بیا په عالم آخرت کی دی دی مجازات کیفیت په دی کی درته بیانوی باب الجزاء علی الاعمال فی الدنیا دا باب دا په بیان دی جزا کی په اعمالو باندې په دنیا کې په دې باب کې دا بیانیږي چې اعمالو جزا به په دې دنیا کې ورکول شي عمل دا سبب وی لپاره دی چا جزا العمل سبب للجزا الدلائل النقلیه علی الجزاء فی الدنیا پدې کې اوس دلائل نقلیه در تخای چې دلائل نقلیه سره دا خبره ثابت ده چې په اعمال باندې پدې دنیا کې بدلا شتا قال الله تعالی خدای پاک فرمائی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر چی کوم تاسو ته مصیبت رسی فبما کسبت ایدیکم دا په سبب دی دی سره چی تاسو لاسونو هغه چی وی کسب کړی یعنی تاسو کړی اعمال مو کړی دو هغه بدلا خدای پاک مصیبت په شکل کی چکی بدو اعمالو درکی ویعفو عن کثیر او ډیر اعمال داسی چی خدای درته معاف کی هغه بدلا په دې دنیا کې مقصد دا دی چې نه درکوي نو دې نه ثابته شوه چې د ډېر مصیبتونه تاسو مونږ ته رسي دا د خپلو اعمالو د وجې نه رسي یا حدیث کې را درومي اعمالکم عمالکم او پته ولګېدله چې د دې دنیا کې اعمالو بدله عام مقصد دا دی چې ورکول کېږي دارنګې دې آیت مبارک کې وګوره دا خبره ثابته ده په دې بل آیت کې چې جزا د اعمالو مقصد دا ده چې په دې دنیا کې شته ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیهم من ربهم که چېرته دو تورات هم دی اغا احکاماتو باندې صحیح عمل کولای انجیل وال باندې او بیا چې دوته دی الله تعالی طرف نکم احکامات نازل شو لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو دو باندې با مقصد دا دی چه خوراکونه راتله دی پورته نه او دی کاته دی خپو دی دو نه یعنی هر طرف نه با په دو باندې نعمتونه چه وو بارانونه وو یعنی دا به بیا دی دو اعمالو په دی دنیا کې چه وا بدله وا ثابت شو کنه چه په اعمالو بدله په دی دنیا کې خدای چه کوي یو شان غوندي ورکي دارنګي وقال الله تعالی فی قصه اصحاب الجنه په سورة القلم کی نوشتمی سپاره کی اولسم نمبر آیت نه واخله تر دری دیرش نمبر آیت پوری دی خبری بیان ده دی هغه جنت دی هغه یو باغ خلقو چی کومه خبره بیان ده پلار یې نیک سړی وو بیا به یې په دی باغ کی مساکینو ته خپله حصه باسلې وه چی کله یې پلار وفات سو نو زمن مقصد دا ده چی بی خونده وو نو ایغو ویل چی یاره دی مسکینانو سره مونږ څه چل کو مونږ په عذاب کړی یو داسې په وخت باندې به دی باغ ته ورځو داسې په وخت باندې به کټ کو چې بالکل به مساکین خبر نی شپې مشوره سره وکړه چې رازو سحر به ډیر وختي په تیاری کې ورشو چې هیڅوک خبر نی پټ پټې خبرې سره کولې چې څوک وانه روي او څوک رنه سپکې ونه غواړي او ټول ځان لراړو خدای پاک مقصد دا ده چی په هغه باندی څه عذاب را نازل کړ چی هغه بلکل چور چور کړ هغه باغ ختم کړ چی کله دو ورغله چا ورته له لار مو خطا کړی ده دا هغه ځای نه چا ورته چې نه نه لار مو نه ده خطا کړې دا دې مونږ هغه خبرو چې ده هغه خپل نیت بدله ده چې مونږ دا نیت کړی و چې مساکینو ته به پکې څه نه ورکو او دالته چې کوم پکې تلګ سنجیده او هغه ورته چې ما خو درته ویلې چې دا کیسې به داسې نه کو بیا الله تعالی طرف ته متوجه سله او توبی وباسلی چی کیدای سی خدای پاک مونږ ته دینا ښه باغ بیا چه کی راکی نو ته وګوره دی دو هغه اعمالو بدله خدای پاک مقصد دا دی چی ادی دو هغه نیت بدله خدای پاک په دی دنیا کی چکړه ورکړه نو دی آیتونو نا دا 17 نمبر نواخه 33 نمبر آیت پوری د سورۃ الکلام کی کومه واقعا ده نو دی ټول نه دا خبره ثابت شوه چې دی اعمالو بدلا په دی دنیا کې سنا سخله ور کوي ګڼ شای آیتونه دی دا خو اسی سو درته پیش کئی شاہ صاحب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قوله تعالی دارنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پدی قول دی باری تعالی کی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ کتاسو کم شئینا پا نفوسو کی دی اگا کتاسو پتاو او کتاسو خکارکاو تاسو سر بخدای پاک پی اغبانی سکی حساب دارنګه په دې قول د باری تعالی کی من یعمل سوءا یجز به نو دې آیتونو تفسیر چه کله حضور صلی الله علیه وسلم کړای دا نو آئے داسی کړای دا دا حدیث مبارک تا پورا دغه سیدا مخ کے سر دے حدیث ورته ولګو وعن علی ابن زید عن امیہ انها سالت عائشہ رضی اللہ عنہ عنها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ما سألنی عنها احد من سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دی آیتونو تفسیر متعلق ما نه چا تپوس نه دا کړی دی ایغ وخت نه چې ما حضور صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی دا بیا ما ته خو ایغ رو خودل خو ما نه بیا چا تپوس نه دا کړی اول اول دا تا تپوس کو صحابي ته وتویلا او بیا دی هغه تفسیر ورته وکړ چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم دې ته کړی و او ورته ویې ویله فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة دا اغا عتاب دا دی اللہ تعالی طرفنا عبد تا چی کم دتا رسی کم تبا ورتا رسی یا کم تکلیف ورتا رسی نو دا طول اغا دی دا اعمالو چی وجئی او پا دی سر دی دا گناہونا کمیگی حتی البضاعة یضعها فی ید قمیصه تر دی چی که مقصد دا دی چی هغه یو سامان دی په جیب کی ایښی یی مخکی به د جیبونه په دی تخرګ کی وو لکه اوس د ډیرو بوډاګانو دا هلته په دی هغه کی دی څه ورته وایی ګریوان کی ګریبان کی به وو دا هلته یی جوړ کړی نو دی کی یو شای ایښی دا او لاس ته ورګډ که پکی مونده دی نکو سړی داسی زړه بد شی چی او دا خو رنه غورځیدلی ده بیا دی پکی وغوښتی انعام نه دی مونده که په دی باندی سړی ته خدای پاک چه کئی اجر ورکئی او ګناه یې ورسره کمیږي حتی البضاعت یزعها فی ید قمیصه فیفقدها فیفزع لها دا سی دباو غوندی سی چی دا خورنه ورک شوی دا نو دغه سی په دی باندې یعنی دا ټول د اعمال وجهی خو بیا خدای پاک د ګناهونه دی سره تکلیف سره چکی کمی حتی ان العبد لا یخرج من ذنوبه کما یخرج التبر الاحمر من الکیر تر دې چې بنده د ګناهونو نه داسې ووځي لکه مقصد دا ده چې د سرو زرو یوه ټوکړه بالکل خالص سونا د هغه بنۍ نه وباسي هغه بټۍ وي دی اور والا چی ایغی کی پاخه کی او بالکل سوچه شی او ورنوی باسی نو دا تکلیفونو سره سړی داسی چسی پاک شی او سوچه شی نو دا تکلیفونه مسلمان دی پارا اغا گناہ کمی مسلمان دی پارا گناہ چکی کمی او درجات چکی زیادتی کله چاته خدای پاک درجات لیکلی وی نو هغه دی هغه عمل په ذریعه سره دی نشی حاصلولای نو تکلیفونه پر ایشی په هغه ذریعه سره خدای پاک درجات چکی بلند کی کله خدای پاک چاته دا منظور وی چی دی دی مقصد دا دی چی پاک ځان ته وبوله نو دونه تکلیفونه پر راولی راولی چی مقصد دا دی چی اسه گناه په دی دنیا کی کړی هغه په دی دنیا کی دا تکلیفونه دی دی کفاره شی او الته پاک سوچا الله تعالی ته دی چی وسی حضور وشی کفارو باندې چې کوم تکالیف را درومي هغه ابتلاءا او امتحانا را درومي اول خدای پاک خو تکلیف کی کی چې کیدای شي الله تعالی طرف ته چو کی رجوع کی لکه آیتونو نه معلومیږي بیا ور چې په هغه سره رجوع ونکي الله تعالی طرف ته بیا الله تعالی خو ورته نعمتونه ورکي چې کوم دی کیدای شي په دې صورت کې چو کی الله تعالی طرف ته مایل شي بیا دو وایي چې نه نه دا خو یو طریقه ده مونږ پلارانو کې کله به نیستي وي او کله به چې وي هستي وي دې کې مقصد دا دی چې څه دخل دی چې مونږ الله تعالی طرف ته چې سو متوجه شو بیا یې خدای پاک چې وکړي پکړ وکړي نو ایغو باندې د تکالیف دا ابتلا او اختبار وی او مسلمانو باندې د تکالیف مقصد دا چې پدی کې د مسلمانو هغه کفاره دي چاوي سیئات وی او پدی کې هغه رفع دي چاوي درجات وی بهر حال دونه ثابته شوه چی د اعمالو جزا خدای پاک په دی دنیا هم څه نا څه ورکوی اوس دا خو درته بیان کړ اوس دلیل عقلی وای تاسو ته پدی خبره باندې چې د اعمال جزا پدی دنیا کې شتا پدی باندې یو دلیل عقلی درته وای او کله بیا د عوارضو د وجې نه او د حالاتو د وجې نه قوت ملکیه غالب شي لکه مثال په طور باندې موت طبعی راغی نو هغه د قوت بهیمیه وال هغه امدادی سامانونه او لینونه کټ شي خوراک نه ورزی دا شی نه ورزی نو هغه وجود کمزوری سی ماده کمزوری سی قوت بهیمیه چسی ډیلا سی ختم شي او قوت ملکیه چسی ظاهر شي یا موت طبعی نه راغی موت اختیاری دی اختیار کو موتو قبل ان تموتو کی می چی کومه خبره درته کړی وه نو مقصد دا چې هغه دی اختیار کو او نفس تی ټیټ کو او مقصد دا چې جفاکشی دی وکړه ځکه تاسو دی اسلاف په حالاتو کې ګوري چې یو بادام به خوړ یو چواره به خوړله دونه قدر روټۍ به خوړله عبادتونه به کول دې سره هغه د نفس سرکوبي وشي نو په دې طریقې سره دې نفس ټیټ کړ نو بیا قوت بهیمیه مغلوب شي او قوت ملکیه چه سی غالب شي په دې طریقې سره یوه به دا ذهن نشین کو بله دا چه د قوت ملکیه او بهیمیه دواړه داسې قوتونه دي چه ځنې اعمال داسې دي چه په هغه سره قوت ملکیه خوشحاله وي بهیمیه خفه کیږي او ځنې لکه نیک اعمال او ځنې اعمال داسې چې قوت بهیمیه په خوشحالي او قوت ملکیه په خفه کیږي لکه بد اعمال او دریم نمبر به دا خبره ذهن نشین کو چې دا که تکلیف تا او که نعمتونه دی هر یو دی پار خدای پاک یو مظهر او یو پیکر محسوس چوی پیدا کړی تکلیف او مقصد دا چی خوشحالی یعنی غم او خوشی دا خو ټیک ته وجدانی کیفیات دی دا خو دی زړه سره چه لری تعلق لری خو دی پر خدای پاک څه مظاهر چه وی پیدا کړی وی چه اشباح پیدا کړی وی چه هغه مقصد دی غم خپل یو شبه وی او مقصد دا چه دی خوشحالی چه وی خپل یو شبه وی لکه مثال اوس تاسو مونږ په دی دنیا کې زړه کې خوشحالی را درمی غم خو غم خپل اسباب خدای مو دی ونساتی او دی خوشحالی خپل اسباب خدای دی تاسو مونږ ته چکی نصیب کړي نو مقصد دا دی چی ځنی اسباب داسی وی شیونه چی هغه دی خوشحالی مظهر او پیکر محسوس وی او ځنی شیونه داسی وی چی هغه دی غم پیکر محسوس وی نو دا شیونه به تاسو ورته چکو ذهن نشین کو بیا چی دا ذهن نشین سی بیا به مقصد دا دی چی اوس دا ضابطه اوایو چی کله دا دی ذهن نشین کړه اوس ضابطه داده چی گوره یو مجازات هغه خارجی ده او یو مجازات چه ده روحانی ده یو روحانی مجازات تا یو خارجی مجازات تا پا دی دنیا کی دا روحانی مجازات چه ده روحانی مجازات دی دی نظام عالم چی کم اسباب دی دی سره ایس تعلق نشتا او دې سره په نظام عالم اسبابو کې هیڅ فرق نه رادرومي نو هر چا ته چې کله د مقصد دا دی چې یو عمل کوي روحاني مجازات دته ملاویږي که ښه عمل کوي خامخا د ده په نفس کې سرور پیدا کیږي او په دې سره عالم نظام کې هیڅ فرق نه رادرومي او هغه نظام دې سره هیڅ تعلق نشته د اسباب د نظام د عالم او که بد عمل کئی نو ده په نفس کی انقباض او ده په نفس کی داسی خړوالی او داسی اضطراب قلق پریشانی دا شئینا رادرومی او دی اسبابو دی نظام دی عالم دی سره هیڅ تعلق نشته او دا هر چاته دا روحانی روحانی جزا هر چاته ملاویږی دا کفار دی په جازونو کی به وینی روحانی جزا دو ته ملاویږی قلق وی اضطراب وی پریشانی وی اسه خان دی زړونه چوی تپ تور وی غمزن وی او مقصد دا دی چی په ګولیو باندی خوبونه کئی دا خلق او چی نیک خلق وی نو دو تک ډیر غربت کی وی ډیر غربت کی داسی ودشی کنا چی سم مقصد دا دی چی لوړ با پسی رخلی دروازه با ورماته کی یو کس پکی پاسی نا ته ایغو ته خو داسی ټک وروکا سم به داسې ورځي وای به چې بس بم راغی که څه شی راله که نه چېرته مجاهدین راله څه شی وویستل دې وړه دونه سخت غریبان ویرېږي نو دا مجازات روحانی چی دی مجازات روحانی دی دا اسباب دی نظام دی عالم سره سو دخل نشتا البته مجازات جسمانی په دی دنیا کی جسمانی بدلا دی کی خبر شتا کله وخت پداسی وی چی یو سړی بنیک اعمال کئی نیک اعمال به کئی خو اسباب دی نظام دی عالم به پر سکون وی یا یو سړی به بد اعمال کئی او نظام اغا اسباب دی نظام دی عالم به پر سکون حالت کی وی نو په دغ وخت کی بیا دته دی نیکو اعمالو نیک بدل ورکول کیږي او دی بد اعمالو بد بدل ورکول کیږي تاسو په دې خبرې پوه شئ اچ کله به یو نیم سړی داسې وي چې نیک اعمال به کوي اسباب دی نظام دی عالم کی به دا خبر راشی چی یار د زید دا نیک سړی ده ده ته تکلیف تی ورسی ده ته دی تکلیف ورسی خو دا لی با دی ده دا نیک اعمال ایغا سره چسی مقابل شی او که اسباب دی نظام دی عالم کی فرق رئیسی نو دا با اغا, اسباب اغا نظام دی عالم با دی سر خرابیگی نه نه بخرابیگی نو دالتا اغا اسباب دی نظام دی عالم کی خدای پاک چو کی قبض ہو کی اور قول غوندی کی او دی دا غا نیک اعمال دی اغا سره مقابل شی کشتی غوندی و سره شوری کی اغا لاندی کی نو دی دا نیکو اعمالو دی وجنا اغا مصیبت دنا چسی دفع شی ذکر تاسو وایو چی صدقه مصیبت چکی دفع کئی غضب دی رب چکی اغا تنڈا کئی او نیک اعمالو سره اغا مصیبتون بیا خدای چکی رفع دفع کی دا هغه وخت کی رفع کئی نیک اعمال هغه وخت کی مصیبتونه رفع کئی ګوره یاد ساتو چی کله خدای پاک په دی اسبابو کی هغه قبض کئی نو دی سره نظام دی عالم کی خرابی نه را درومی دارنگی یو سړی دا بد اعمال کئی خو اسباب دی نظام عالم کی دتا نعمتونه چی دی مهیا غوندی دی نعمتونه چی هغه ده ته راشی خو کله وخت بیا خدای پاک په دی کی هغه نعمتونه ده نه رټول کی خو دی سره نظام دی عالم خرابیږی نه چه کوم خدای پاک په تقدیر کښی فیصلی دی هغه کی څه فرق نه رادرومی نو ده هغه بد اعمالو دی وجی نه څه نعمتونه ده ته کله خدای لیکلی خو د ده بدو اعمالو دی وجی نه هغه ده ته نصیب نشی کله داسی صورت وی کله داسی صورت وی او کله داسی صورت وی ګوره چی یو سړی نیک اعمال کئی دی سره به ستاسو دنیا شبهات چسی دفع سی کله وخت داسی چی یو سړی نیک اعمال کئی اوس چی دی نیک اعمال کئی نو پکار داده چی پدی دنیا کی جسمانی دتا نیک چی وی بدله وی او خوندونه وی راحتونه وی او مقصد مزی وی حالانکه باوجود دی چی مونږ ډیر کله توینو چی په ایغه باندې دنیا مصیبتونه وی غمونه وی بیماریګانی وی او تکالیف وی مصائب وی غربتونه وی فقر وی فاقه وی نو سړی ته ذهن کې ورځي چې دا لیوایي چې نیک عمل سره خدای روزي کې برکت اچي او والدینو خدمت سره عمر کې او مقصد مال کې او دولت کې او اولاد کې او دی عمل سره دیش کې برکت نو هغه خو په اعمالو مړ کزان او ته کې خو هیڅ برکت نه نو دا اصل وجه دا یی چی فی نفسه دی دی عمل واقعی دا بدله وی خو چونکه هلته نظام عالم هم چلوونکی ده د جزا خو خدای پاک اقامت تی نظام عالم دی پاره مقرر کړی ده چی د نظام عالم وچلیږي لکه یو قانون حکومت مقرری دی دی پاره چې هغه انتظام صحیح وچلیږي ځکه قانون مقرر کی چې په دغشي بدا سزا یا په دغشي بدا سزا د سزا خو فی نفسه مقصود نه چې هغه قانون هغه نظام وچلیږي نو اوس دا جزا خو خدای پاک نظام عالم چلولو دی پاره مقرره کړی ده نو کله کدتا نظام عالم کی څه خرابی را درومی نو باوجود دی چې د نیک اعمال کړی نو دته په دې دنیا کې فقر و فاقی وی غربتونه دا ارشه دته چوی وی البته خدای پاک بیا ورستو دته چکی دی دی بدلی آور کئی او کله وخت داسی چې یو سړی بد اعمال کئی نو یقینا دی ایغه سزا داده چې خدای پاک په دې دنیا کې بیماریګانی په راولی مصیبتونه په راولی غربتونه په راولی لیکن دی باوجود هغه په موټرو کی ګرځی هغه مقصد دا چی مزی کوي هغه عیشونه اوړاو کوي دا ولی دا چونکی د جزا خو خدای پاک نظام دی عالم اقامت تی پاره نو کله تقدیری فیصله دای چی دا نظام خدای پاک تقدیری فیصله دای چی دا ز په دغ شکل باندې چلاو نو که ایغه ته هغه سی فورا بدلی ورکی نو بیا هغه دی چی کوم خدای پاک فیصله نظام متعلق کړی دی ایغه کی سره درومی فرق رادرومی نو هغه ته ډیل ورکی چه ورکی ډیل ورکی بیا یی مقصد دا دی چه کله وخت راشی بیا یی سخت چه کی پکړ وکی نو دی سره تاسو زیات شبهات دفع سلو چی مثال په احادیثو کی زنو کی دا رادرومی چی نیکو اعمالو دی وجه نه با تاسو باندې فراخی وی او دا بی حالانکه ډیر کله ته فراخی نه نفلو باندې به دی زړه شین سی او مقصد دا دی چی کور ته ځی او چروټی باندې مینده ایو ارامی بالکل منځ او دس نه کوي چرګان ګډان خوري نو تاسو ته دا ذهن کی یو سړی ته اشتباه وردرومی ډیر کله ته تاسو دا احادیثو کی بار بار ارو چې د بد اعمالو داسې بیا مصیبتونه په سړی را درومي نو تاسو ګورو وای وی دی فلانه دونه مقصد دا دی چې بد اعمال کوي او نه چیرته بیماری ولیدله نه چیرته سر خوږ شه نه څه نو دی اصل وجه چی وی داوی چی فی نفسه دی نیکو اعمالو بدل دادا فی نفسه دی بدو اعمالو بدل دادا خو د نظام عالم هغه اسباب چی کوم دی د هغه موافقت ته وجه نه چی هغه کی څه خلل نسی رای خدای پاک دا چه کی ډیل ورکی نو هغه ته هغه نیکه بدله لږ مؤخره کی او هغه ته هغه بده بدله چه کی مؤخره کی ځکه چه هلته یو نظام چی وی چلونکی وی لکه اوس مثال په طور باندی طالبان دا سو فیصد د الله تعالی نظام دپاره چه ځانونه قربان کړه هغه د وختنیو ادوارو وختونه یې چه کړه تازه کړه، ځانونه یې ټوټې ټوټې کړه، په بمونو باندې والوزول او مقصد دا دی چه خپل بچی یا دای یتیمان کړ او څه څه یې نه وکړ کومه قربانی یې نه وکړه او مقصد دا دی چه هلته امریکې هغه د امریکې ملګرو خدای پاک دې تباه و برباد کړي هغه مقصد دا دی چه د خدای پاک سره بغاوت د سرکشی او د طاغوتی او د شیطنت هغه کوم کار و چه په هغې کې قصور مقصد دا دی چه پرینښود لیکن دی باوجود بظاهر هغو ته مقصد دا دی چی شکست او هغه ته مقصد دا دی چی فتح خدای دی په ظاهر کی الټه باندی چکی بدل کی نو دا ولی دا دی خدای پاک هغه یو نظام عالم چه دا چلونکی دا نو دی هغی تقدیری فیصلو مطابق اگر چه هغو اعمال خدای پاک خوا ته ګوره مقبول دی دی دا مقصد نه چی دی دی هغو دا کار خدای پاک خوا ته مقبول نه ډیرو خلقو ته دا ذهن کی وردرومی کنی خدای پاک په ولی اسلامی نظام خرابوا فلانه ډیر ملایانی داسی خبری کئی خو غریبانو مطالعه کمی نو اوس بیا خو مقصد دا دی چی بل مثال درته درکوم نو دا دی وجه نه چی خدای پاک یو نظام مقرر کړی دا کله دی ایغ نظام کی خلل دی وجه نه که مثال دا ته کامیابی ورکړی وای نو چی کوم هغه تقدیری فیصله خدای کړی دی چی هلته به دغه سی بل جای به دو آرامی توب کئی بل جای به کئی داسی اخیر کی بیا زه چی کوم پکړ کوم نو ایغ نظام کی چرا درومی فرق را درومی ته نه ګوری حسنین په حق باندې نو او مقصد دا دی چی اصحاب دی یزید ورنه چه کړ او سوره تکالیف او دا په تیر کو بیا د انبیاء کرام خدای پاک بخپل قوم ته راوست جنگ به سره وکړ